صلی الله علیه آله وسلم د مسلمانو خوند او احکام په دې درس کې د خاوند پر ښځه او د ښځې پر خاوند باندې څه حقوق دي تر څو دوی یو د بل حقونه وپیژني او خدای مه کړه یو د بل په حقوقو باندې دوی تیری ونه کړي او د دوی ژوند د دنیا او آخرت نیکمرغي په ژوند کې په نصیب شي لومړی پر خاوند باندې د ښځې حقونه پر خاوند باندې د ښځې مالی حقونه دي او غیر مالی حقونه دي لمړی مالی حقونه چې دي د مالی حقوقو نه لمړی مهر دی مهر هغه مال دی چې خاوند یې د عقد نکاح په وخت کې خپلې بیبي ته ورکوي او دا د ښځې واجب حق دی په خپل خاوند باندې الله سبحانه وتعالی فرمایي وآتوا النساء صدقاتهن نحله او ښځو ته د دوی مهر په خوښۍ او رضا سره ورکړئ تفسیر القرطبی او تفسیر التبری په شأن نزول د دغه آیت کریمه کې دوه مشهور قولونه ذکر کوي لمړی کول دا دی چې دا خطاب دی د ښځو هغه پلرونه او اولیاو ته چې دوی به د ښځو مهر اخیست او ښځو ته به یې نه ورکول نو دوی د دغه کار څخه منع شول چې دا د ښځې مطلق حق دی نه پلار ته جایز دی نه خسر ته جایز ده نه ورور ته جایز ده نه نه خاوند ته جایز ده بلکې دغه مہر چې دی دا خاص د ښځې حق دی په دې کې بل څوک د تصرف حق نه لري او دوهم کول دا دی چې د جاهلیت په زمانه کې داس د بدل نکاح مروجه وه چې يو کس به خپله لور يا خور بل کس ته ورکه او د هغې په بدل کې به يې د هغې لور يا خور په نکاح کوله او د دوی په منځ کې به څه مهر نه و بلکې همدغه بدل به مهر ګڼل کېدله بس د دوی په منځ کې به مهر نه و نو د دې کار نه دوی منع شول که چیرې د نکاح په مجلس کې مهر نه وي مسما یعنی مهر مسما نه وي ټاکل شوی نو د هغې لپاره بیا مهر مثل دی او دوهم حق د ښځې په خواوند باندې هغه د نفقې برابرول دي د اسلامي امت د علماو په دې باندې اتفاق دی چې د ښځې نفقه په خپل خواوند باندې فرض ده ځکه چې د نفقې پیدا کولو دپاره د کور څخه د باندې وتل دا د نارینه مسئولیت دی نه د ښځې او خواوند به خپلې ښځې ته د اقتصادي توان موافق چې څومره د ده په قدرت کې وي نفقه به برابروي الله سبحانه وتعالی فرمایي وعلى المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف او د ماشوم پلار به هغوی یعنی مور او ماشوم دواړو ته په ښه شان خواړه او جامې برابروي خود وس او توان موافق خواوند چې خپل اولادونو خپلې ښځې ته دغه نفقه برابروي په دې کې لوی اجر دی جناب رسول صلی الله علیه آله وسلم فرمایي دینار انفقته فی سبیل الله یو هغه دینار دی چې ته یې د الله په لاره کې لګوې و دینار انفقته فی رقبه او بل هغه دینار دی چې ته یې د غلام د آزادولو دپاره مصرفوې و دینار تصدقت به علی مسکین او بل هغه دینار دی چې ته یو مسکین یو فقیر ته صدقه کوې و دینار انفقته علی اهلک او بل هغه دینار هغه مال هغه پیسې دي چې ته یې د خپل اهل دپاره لګوې اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك په دې ټولو کې د لوی اجر والا انفاق د لوی اجر والا مصرف چې دی هغه هغه دی چې د خپل اهل د پاره تا مصرف کړي نو په بل حدیث شریف کې راغلي دي اذا انفق رجل على اهله يحتسبها فهو له صدقه یعنی که څوک د ثواب په نیت په خپل اهل او عیال خرڅ وکړي د هغې دغه نفقه او خرڅ دا صدقه شمیرل کیږي دا دوهم حق شو دریم حق چې دی مسکن دی یعنی د ځای برابرول دي خاوند به خپلې ښځې ته د خپل اقتصادي توان موافق د استوګنې ځای برابروي چې حد اقل د ځان ته اتاق برابرول دي الله سبحانه وتعالی فرمایي اسکنهن من حيث سکنتم یعنی څنګه په کوم ځای کې چې تاسو وسیږئ خپل وسیږئ د خپل وخت د خپل وس په اندازه هغوی هم په همغه ځای کې در سره ووسوي یعنی د استوګنی ځای ورته برابر کړئ یعنی مالی حقوق درې شول په خاوند باندې د ښځې اول د مهر برابر اول دوهم د نفقې برابر اول دریم د مسکن برابر اول شو او غیر مالی حقونه چې دي الف د ښځو ترمنځ د عدل ساتل که د شرایطو برابرېدو په صورت کې کوم کس دوهم واده وکړي نو په نفقه سلوک او مسکن کې به د هغوی ترمنځ عدل کوي دوهم ښه سلوک، خاوند به د خپلې بي بي سره تر خپله وسه نېک سلوک کوي او د هغې پر وړاندې به مهربانه چلند کوي، الله سبحانه وتعالی د مېرمنې سره د ښه سلوک کولو امر کړی دی او فرمايي، وعاشرهن بالمعروف او د هغې سره په ښه طریقه ژوند تېر کړئ، فإن کرهتموهن فعسي أن تکرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا کثيرا. بيا که هغه ستاسو په څه وجه خوښې نه وي نو کېدای شي چې يو شی ستاسو خوږ نه وي خو الله پاک په هغې کې ستاسو لپاره ډېره څه ښېګڼه ايښې وي یعنې په یوه انسان کې خو خامخا یوه نیمګړتیا یوه خالیګاه موجوده وي مثلا که کومه ښځه په رنګ کې کمزوري وي نو کېدای شي بل اړخ ته هغه یوه ډېره دینداره او نیکخویه وي چې د خپل خاوند د دنیا او آخرت د نیکبختۍ سبب وګرځي نو که چېرته په هغې کې یو عیب وي تاسو په هغې آیه باندې سترګې پټې کړئ په هغې باندې صبر وکړئ الله سبحانه وتعالی به په هغې د هغې بړ اړخ کې لوی برکت ایښودلی وي جناب رسول صلی الله علیه آله وسلم فرمایي اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا په تاسو کې کامل مؤمن هغه دی چې هغه د ښه خوی او ښه اخلاق چښتن وي وخیارکم خیارکم لنسائکم او تاسو کې بهترین او غوره هغه دی چې د خپلې ښځې سره یې سلوک ښه وي د خپلې ښځې د خپلې کورنۍ سره د ده سلوک ښه وي او دریم ښځې ته د ضرر نه رسول دا د اسلام اصل دی چې هیڅوک به چا ته ضرر نه رسوي رسول الله صلی الله علیه آله وسلم فرمای لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام په اسلام کې ځان او بل ته ضرر رسول ده نشته ښځې ته به په بدني، لفظي، ضرر نه رسوي او د ښځې خپلوانو سره به داسې چلند نه کوي چې دا ورباندې وځوري، بلکې نېک چلند به ورسره کوي. د خاوند باید دې ټکي ته پام وي چې د ښځې د پاره پلارګنۍ خاص اهمیت لري او د ښځې د ډاډ، تسل او څو ورځو تېرولو همدا یوه دروازه ده، پام کوه دا دروازه د هغې پر مخ ونه تړې، پام کوه د هغوی سره بد چلند ونه کړې، څو د ښځې د ځور او خپګان سبب شي، په هغه صورت کې چې خدای مه کړه ښځه بې لارۍ ته بډې ووایي، نو د هغې د اصلاح طریقې بیا په اسلام کې موجودې دي. ده په خاوند باندې د ښځې مختصر احکام شول په ښځه باندې د خاوند کوم کوم حقونه دي اول د میړه اطاعت او فرمانبرداري ده الله سبحانه وتعالی نر پر ښځه باندې مشر سړي پر ښځو باندې حاکمان دي له دې کبله چې الله سبحانه وتعالی ځنې دي دوی ته پر ځنو نور افضلیت او غوراوی ورکړی دی او له دې امله چې نارینه د ښځو لپاره خپله شتمني لګوي جناب رسول صلی الله علیه آله وسلم فرمایلی دي د ښځو نیک او ښه ښځه هغه ده چې کله هغې ته وګورې تا خوشحاله کړي او کله چې هغې ته دې څه امر وکړي هغه ستا اطاعت کوي او کله چې غایب وي هغه ستا د کور او ځان یعنې د خپلې حیا ساتنه کوي جناب رسول صلی الله علیه آله وسلم د جنتي ښځې صفت داسې بیانوي اذا صلت مرأة خمسها کله چې یوه ښځه پنځه وخته لمونځ په خپلو وختونو ادا کړي وصامت شهرها او د رمضان روژه ونیسي، وحفظت فرجها او د خپلې حیا ساتنه وکړي، واطاعت زوجها او د خپل مېړه، د خپل خاوند، اطاعت وکړي، قیل لها ادخلي الجنة من ای ابوابها شئت نو هغې ښځې ته به ویل کېږي چې داخله شه جنت ته د هرې دروازې نه چې د تا زړه وي. وروڼو د جنت اته دروازې دي خو دغه خبره چې ورته کی داسې نشي کېدلای چې په اتو واړو دروازې به یو څوک ننوځي طبعا په یوه دروازه به ننوځي لیکن دلته د ډېر اکرام او عزت نه دغې ښځې ته ویل کېږي چې په دغه هره دروازه دې زړه وي ته ننوځه او بل حق د خواند هغه د شهوت پوره کول دي د نکاح یو هدف دا دی چې نر او ښځه په مشروع ډول یو له بل څخه خپل شهوت پوره کړي که خواند د خپلې ښځې څخه شهوت پوره کول وغواړي نو ښځه به له ضرورت پرته د هغې څخه مخ نه اړوي او همدارنګه خواند به هم له خپلې ببي څخه مخ نه اړوي ضرورت لکه مرض دی تکلیف دی حیض دی نفاس دی احرام دی روژه ده او داسې نور جناب رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمای اذا دعا رجل زوجته لحاجته فلیاتیه وان كانت على التنور یعنی کله چې خوند خپل ښځه د خواهش پوره کولو لپاره راوغواړي نو هغې لاره راتلل پکار دي اگر که د تنور د ډوډۍ پخولو په کار هم مصروفه وي همدارنګه جناب رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی اذا دعا رجل امراته الى فراشه فابت فأبت فباتت غضبان عليها لعنتها الملائکه حتى تصبح کله چې میړه خپل خزه د کورواله د پاره و بلی هغه ورنشي او خوند په غوسه کې شپه سبا کړي ملائکه تر سبا پورې په هغه باندې لعنت وایي او بل حق یې د خوند اجازه پرته به بل څوک کور ته نه باسي جناب رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی د ښځې د پاره روانه ده چې خواند یې په کور کې وي او د خواند د اجازه پرته نفلی روژه ونیسي همدارنګه د ښځې د پاره جائزه نه ده چې د خواند د اجازه پرته څوک کور ته نه نباسي هغه کس چې د خواند اجازه نه وي او بل د خواند د اجازه پرته بل کور څخه نه وځي جناب رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ان المرأة عوره دا ښځه چې ده دا عورت ده فاذا خرجت اس تشرفها الشیطان نو کله چې د کوره ووځي بیرون شي شیطان هغې ته زینت او ښایست ورکوي واقرب ما تکون من وجه ربها وهي فی په قعر بیتها او الله سبحانه وتعالی ته د نږدې کېدو تر ټولو غوره ځای چې دی هغه په کور کې پاتې کېدل دي دغه یو څو مختصر احکام وو چې تاسو ته ولوستل الله دې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي وبالله توفیق صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علی آله وصحبه اجمعین